سلوختم نمبر باب د ریاض الصالحین او حدیث نمبر 300 او دولسم 312 نمبر حدیث باب دې په بیان د احسان کولو د مور او پلار او د صله رحمي خپل ولی پالل رشتہ داری پالل او د مور او پلار سره احسان کول په دې ولایاتونو وروړي امام بخاری رحم الله هغه وی چې زلم به دوا کوم نو مور پلار ته نه کوم لم به دوا چاته کوم استاد ته کوم استادانو ته کوم ځکه هغه ما ته قران خو دلې هغه ما ته سي تربيت زمارا کړي او مور خو سره گزار کړي پس مکه پیدا شوی ته پوه شي څنګه چې دا غي کې نو دا غي نه بزیات د ساکه د استادانو د استاد خه چې دوه ټکي زده کړې بیا ته استاد پور کې ولاړی رد بد کنزلې مقابله او بل والدین انسان او بذل قربا او د خپل خپلوانو سره او بیا باجیان اکثر چې موږ درس کوو زموږ درس مقابله کې درسونه کوي دا بند کوي موږ خپل درسونه کو نه خپل پويږي او نه بل پويږي او نه موږ ته پریری وا بذل قربا د خپل خپلوانو سره احسان کوي وليتاما د یتیمانانو سره احسان کوي والمساکین او د غریبانانو سره احسان کوي والجار ذل قربا د گاونډي خاوند خپل ولې سره یا ارم د اړخ ملګری یا د سیټ ملګری دی یا د صف ملګری دی یا طالبګری د کمرې ملګری دی وامن السبیل او د مسافرو سره انسان کوا وما ملکت مسافر راغلی دی د علم د پاره مسافر راغلی دی د خودنې د پاره اے زم مسافر تم مسافر نو په او باندې تکلیف او وخت خلک کوئی نو تکلیف خبره والدینو ته مکو خپکی ها ولات او بازي مور او پلار ته لاس چته وي خدای ته په ګاډي واکې بیا وسکه دا څه کار مکو خوش دا څه مور او پلار لم پکانې چې بچوله رد بد وي او دا څه بچوله پکانې چې مور او پلار غوسه کوي زه د مهربانتیا نه ووایې زما ربا رحم وکړه په دې دواړو که زه د وجه داغه نه چې دې دواړو تربیت کړو زما صغیره په ماشوم واري کې الله زما شومه زما سي تربیت کړو ها نو الله ته په دواړو رحم وکړه پوجي او د تینا او د پوینا پرې کول د په دو کالو کیو او دا مې ته حکم کو شکریا دا کزما ولی والدیک او د خپل مور او پلار زمام شکریا او د خپل والدینو استادانو شکریا ادا کوه ورما ته قرآن او ورما ته توحید او ورما ته علم او ورما ته روان روان تو ټکه خودل یا نو خودل الله ته تو ټکه بیا یې کې بیا دغه سکه دوه ګرځي پوه شئ چې چا د علم د استادانو بیزتی کړي الله دې هر ساغه سیغه اوان ابي عبد الرحمن عبد الله هر ساغه سیدا چې څوکې پاتې نشي د بیانولو دا څه کدو پاتې شي کدو نه پاتې شي کا خزر او کو هغه سړی بیا دا چې پاتې شي خ قابلی خطا کړی دا بیانولو د درس زیو ته پاتې نشي دا صفات شو وعن ابي او چې د یو انسان ته د سي مسلو خودلا علم دی او تو خود دا استاد پر وروړه د کلهمي دنیا نه بهتر دی ښا خیر لک من حمر النوم حدیث کې راځي کنه به حضرت ویلو دا چې موږ ناس الحمدلله خلک فائدې حاصلې عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ قال وسالت النبي صلى الله عليه وسلم ما ته پوس کړو د نبی عليه صلوات و سلام نا ګوره دلته خدا سے پته نه لګي موږ چې یو علاقه ته لار شو زمون خیال نه خلک خبر شي چې مولانا راغله دی یا نو بیا یې نه چې تاسو درس منګورو او دا تاسو به کتابې دې موږ شه الا مگر هغه بدل ورکی چې اومي دا بچي دې پلان لرا مملوکن غلام بچي چې وګوري چې ما پلان خو د چا سره غلام دی نو فیشتریه وادخلی دا بچي دا پلان لرا دا کسنا او فیعتقه آزاد دي کې هغه لرا د غلامینا دا لوی بدل دې بچي د پلان نه ورکړه دین علاوه کډیر کار مو کی نو او لیسکت نو بیا دې خله چپکی بس سکوت جو صحیح خبره کولې شنو او کا بیان او کا درس او کا تقریر او کا کنه شنو غلې کل کل باندې کې چا سره لګیای او خل غلطه خله چولې غیبتونو غلط خبره یو دې ته پوس کی متفقن علی وانو نکلی یعنی مقام د پناه د تا تا د التجا د تا ته ای زما ربا د کټ کولو د خپل ولینا پناه والو من پتا صلی الله چې من خپل ولی غسن کو پرینوزو قال نو نعم او اما ترزینا انا سلمن وسلکی آیا ته غه چې پیوس کې آ چل را چې پیوس کې تاسو خپل ولی نو ها چې تاسو سو خپل ولی کوي او تاسو خپل ولی کې ها واقطع من قطع کې او پرې کې هغه چانا چې ا غصه ستان خپل ولی چې څوک د سره راشه در شکین اور سره کې او چې څوک یې نه کینو سره پرې دی قالا نو غلط وی بلا او دغه سه نو کان کلا غی لرا او لاندې کلی سترګې دا غی متفقون علی وفي روایت للبخاری د چ کم ځای کې علم زکه اغزه ورونه پرې دی ملګری باندې پرې دی استاد باندې پرې دی دا وی مله ما خپل مقصد او شو سو کوم پرې دا ارس پرې دا اوس ما ته اوس خپل مقصد ملاو شو هغه اصل من لري کې او په خپل او زهیم بس نو نه دا څه باندې کېرو را هغه اصل مقصد چې د کم زې نتا ته ملاو شو هغه باندې پرې دي من وصلک وصلته چا چې په وس کو تاسو را خپل وري وصلته نو په وس وکم غلرا په خپل رحمت کې ګوره رحمتونو کې الله ودن کوم چې خپل ولي او تعلق نه غوسه ومن قطع کی قطعتو چاچه پرې خود تعالی را خپل ولی غسکلا تعلق غسک پله ختم کړ مننا قطعتو نو پرې بدم اغل را د خپل رحمتنا واجه سو پورې ژوندم دامه مرکز دې دامه زیر او دامه استاد دې کزار دې ما خپل استاد نه پرې خپل ځکل پرې دم مونږ مونږ معاف کړي بیا به وینا نو کو اوس ته وی چې روټي وینا زما وس نه کیږي او دا اتالو اسه پرې هو پوه شي چې کله موږ سبق زیات شي نو کوم بعض خلکو ته وی زما وس نه کیږي او دا غل ډبل ها مالداری پر راغلی دا خو تعلق یې خوش کنه د خپل مور خبره منا مور چې د سوي او خور دا غي خبره منا قال نبي وي ثم من بیا د چا قال وي امك د خپل مور قال وي ثم من بیا د چا سره ملګرتیا کوم قال امك مور سره مور سره مور سره مجلس کوا خکوا وعنه نقل لي دا ابو زرد ابو هريره رضي الله تعالى عنه صداو دواګان يلي ان رجلا قال مور افلا مشران دواګان يلي نياو نکنا قال او يا رسول الله اذا الله پیغمبر ان لي قرابتن اصلهم ويقطعوني ګوره کله کله وی یو استاد چیرته یو ټیمی نو دا به دوره قدر کوي خو چون کې هغه لک مشهوري هغه ځان دا کې هغه استاد او چې کم 24 غنټه دا استاد نه هغه د منوبه د توجه نه کوي وتا دا حالت د زموږ د خلکو شته یا رسول الله اے دا الله پیغمبر ان لی قرابتن بشک ما د پاره خپل ولیدا زما خپلوان دي ماسی زوی مې دی د پپو زوی مې دی د ماما زوی مې دی د ماما لور مې ده ها د ماسی لور مې ده زه هغه خپل ولی پالم ويقطعوني او هغه پریدي مال را ما خپل ولی نه پالي زه غریب ما هغه معتبر مالدار دي زمارور دې زو خپل ولی پالم هغه معتبر سړی دا ما سکه پوجي واحسن اليهم او زه حکم دا غي سره ځکه زه خپل ولي پالم زه پوهما زه سره حکومه او وخ ورزما ويسيئون الي او هغه بد کوي ما سره راته بزم را پسې کوي کنزلم کوي او راتل خو پرې دا چې بد را دوی واحلم عنهم ويجهلون علي او زه صبر کوم داغه په اذیتونو په تکلیفونو باندې چې ماته را رسي ويجهلون او هغه جهالت کوي علي پما یعنی غصه کوي پما هغه پما غصه کوي ما سچنګونه کوي او زه داغه په تکلیف باندې صبر کوم حضرت سو کوم ته وې چې خکه او زه خدا سه خکوما هغه را سره بد کوي رد بد کوي کنزل کوي غصه کوي او زه صدا غې نه ورزما خپل ولی سره پالما کنزل او تنکوما جنگ سره نکوما هغه سره چې ګونم کې زه جنگ نکوم خپلوانو کې جنگونه راځي کنه راځي نو کتم جنگ کې غم جنگ کې نه بټانګو یو بل سلاغه سي نه کاغه جنگ کې وازه نه کو کا کنزل کې وازه نه کو بس کاغه میدان د جنگ ګرمۍ نو ته میدان د جنگ سړا وا اوس حدیث راځي ګورې ښا خو تروالي کې دا کله کېږي وي ګونه زه خو ځان اوګه هونه کته کومه پیغمبر دې خسته جواب کړی وتا وزه اوس له حکم هغه بد کوي زه صبر کوم هغه په ما غوسه کوي زه صبر کوم هغه په ما سره جنگونه میدان ګرمي په لارو کوڅو کې جنگونه را سره کوي قال پیغمبر پاک علاج خود لري فقال وی نبی علیہ السلام لئن كنت اذنا نو نرینو واورې تاسو ټول ته ویم اصل کوونو کې دا مسلې زیاتې راځي چې زما سو کواز اوري فقال وی وی لئن كنت کچرته تی اے بندا نبی علیہ السلام هغه کستوي کتی کما قلتا لک سنگ چتوي چې زه خو صبر کومه ز جنگ نکوما ز خپل ولی پالم او غی نه کی جنگونه کی زیتون را کی هغه داسې کې ته دا کار کې نو ته داسې فکانما تصفهم الملا گویا کې ته په خلو داغي کې اره چې ګرمي گویا کې ته پاغي باندې ګرمي اره خوره رسو معنا کوي کانما تطعمهم الرماد الحار گویا کې تخري په داسې خلکو باندې ګرمي ایري په خله کې ورکه نو ګرم ایره سوخري ها نو چې ته صبر کې او همیشه به وي استاد پارا د طرف د الله نه ظهیر یو معاون پیغمبر پاک هغه ته وي استاد الله معاونت کوي علی هم پاغه نور باندې ما دوم تاسو پور چا می شیت پدا کار باندې چې ته صبر کې کنه نو الله بستاد طرف نه یو معاون مقرر کې استاد فابه کوي ظهیر معاون اوس پوه شئ کنه صبر پکار دی ها صبر وکوي نارینه او زنانو خپل ولی په پاله او خبر کوي مخالف بستا خپلوان به تاسو سره بد کوي رور بدی تر بدی ماما بدی ماما زوی بدی د ماسی نور بدی زوی بدی ماسی بدی اوبه د خپل ولی نه پالي تبو سره پالي اوبه د سره بد کوي تبو سره خکه هغه به تکلیفونه کنزلې رد بدی جنگونه ته به صبر کې نو ان شاء الله پیغمبر پاو کو ته چې په دې کار باندې کله کې نو ته داسې گویا کې ته په دا خلکو باندې سکه ګرمي اېری خوري او دویم دا چې ته استاد طرف نه بعد الله د پتا باندې بس د الله طرف نه سم مقرري یو معاون الله بس امداد کوي او کوي ها نو دارنګي دا چې څوک رد بدوي خپل ولی نه پالي هغه ته به داسې تکلیف ملاو شي لکه څنګه چې یو کس باندې ګرمي ری خوري او هغه ته تکلیف باغې ملاويږي هغه ته به داسې تکلیف ملاويږي او بل ستا معاون د الله تعالی طرف نه کنزلې کوي بد کوي او بد سیګاری ته ګنا لویا پس سره به تقصیرهم فی حق په نقصان کولو داغي په حق دای کې تر حق وا یو کسر د جنگ دی هغه خلاص کا دا نه چې ورغوټه شپه او ټول په څه ډیر راګیر کی کنز لیره دی لکه څنګه چې دا سپی په بل سپی ورشي کنه او ټول سپی را پد شي دا کمزوري سپی څوک ملګرتیا نه کوي کوي مردا باندې جنگ دی نو هغه چل نه سبا وایت خالم الازالم او په دې لارو کوسو په دې کونو کې دا مسله ډیر راځي ها الکه په نس جنگ ولی ته ما ته داوي دې سما په کو سره دې تا چلو شو په الکه معمولی خبره سړیا او په داخله اولو داغه تکلیف هغه باندې والله عالم والله خبوي وعن انس رضی الله تعالی عنہ کولو کې دا مسلې د خزو ترمنځه کوسو کې کلو کې خپل ولې کې دا ډېر دا مسلې پیش هر کور کې دا مسلې دي ان ماته داوي ماته بدو کته ګوره تیرې دنه ماته بڑ بڑ داسه کتل ما به ورمان ډکړه الکه ولې ورمان ډکړه وای ماته بد بد کتل الکه بد بد کتل نو تا هغه ګناونه تا تاسو کول تا د بد کتو تا مو ته بد قتل کړ دا مسلې یره لکه ولی یره دې چې ولیدم نو هغه غیاي واخیر اخکل نو زما د کوسه مخ ته واخر اخکل لکه راخل خو واخو راخل خشا کو ریک ته په دې باندې جنگونه کې ته په دې باندې وال کې خپل ولی پرې دې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی قال من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في او دالکان په دې باری و باندې الک اول جنگ دې د زما باری و پټه کړی دا د زما باری وی تا نیولې یا خدای ظالما په دې جګړه په دې جګړه ټول هغه دا جګړه کړي الکاري به زموږ ته ګریوانی من حبا یوسط له فی رزقه آسو کا چې مینا کوي خوخی چې فراخی د وکړي شي داغه د پاره پر رزق دا سوق چې وای زما رزق د کلا او فراخ شي وينسأ له فی اثری اوا سوق چې خوخی چې رستو کړي شي داغه د پاره نیټه داغه عمر داغه رستو شي نو فلیسل رحمه هغه د خپل ولی پالي چې څوک یې زما رزق دی فراخ شي نو د خپلوانو سره خپل ولی تیزه کا خپل ولی سره پالا څوک چې زما عمر دی فراخ شي نو خپل ولی پالا بایکاټ باندې کې نه خپل ولی پالي بالکل دا داسې هغه داسې داسې نه خپل ولی پالل ډیر باغونه او مالونه او الله ول ور کړیو نن سبا ډیر مال ملاو شنو هغه ډیر کنجوس او بخیل او بې بېمانه وګرځي هغه کمزور غریب او عجز خره وګوره دا د مالدار شوی او نو چې یو مسله واوري دا فورا په څنګه عمل کوي کمالدار ته دا خبره وو کې نو هغه نور ځان کنجوس کی او ما ته مو آیا وی رسول الله صلی الله علیه وسلم بخ ذالک مال رابع وبخدی واه دا مال غټور ذالک مال رابع دا مال غټور هغه مال چې تا په ډیره غټو کو صدقه وکړه وقد سمعت ما قلت او تاکي ما ورېدلې دي هغه چې تا ویلې دي دا مال ما دا باغ به صدقه کو و انی ارا ابشک زوینو ما پیغمبر پاک وجته او ګرځي د باغ لرا په خپل خپلوانو کې صدقه کې ستا چې کوم رشتہ داران نزدیری دا باغ کې دي چې هغه باندې صدقه کا نو لومبه صدقه پچا کیږي په خپل باندې او خپل کې د استاد نو مور او پلار نو فقال نبی ابو طلحه افعل یا رسول الله حکم د الله پیغمبر او فقسمها ابو طلحه فی اقاربی و بنی عمی نو تقسیم کدا باغ د صدقې ابو طلحه په خپل خپلوانو زبیات کوم تا سره په هجرت او په جهاد چلوټو ما اجر پاغه د الله نا فقال حضرت وی هل لك من والديك احد حي استا مور او پلار کې یو کس ژوند نشتا قال وی نعم بل کلا بلکې دواله ژوند دي جا لهما د دوار لپاره راغی یو سړی فاستاذن او فل جار فقال احي والديك والداك قنعم قال ففيه ما نو په دې دوارو کې جهاد وکا دوار عمل کنه جهاد دار د دوارو جهاد دار چې د دوارو سره خره ویه ساتانو د جهاد بدله بدله